الرحمن الرحیم او مستل قلوبه مولانا د وړاندې نه دا خبره ذکر شوی و چې په دې ختم الله کې دې کې کومه استعاره ده یعنی دا اصل کې اهل سنت والجماعت خو دلته کې مجاز لغوي دي خو حقیقت عقلی دي بیا مجاز لغوي چې راغی مجاز راغی نو مجاز کې خو یو مجاز مستعار یا بل مجاز مرسلی وي دلته مجاز مستعار د استعاره طبيعي را ختمه کې ټیک شو جی یا وي دلته کې تمثيل نه نو تمثيل هم دې ته ویل کی کنه چې په جانب د مشبہ دی کې امور متعددي په جانب د مشبہ کې امور متعددي بیا دا غینه هيئت منتظر شي د دین هيئت منتظر شي بیا تشبیه الهیئات بالهیئات ورکړي شي او کمال فاصله په مشبہ دی کې ذکر کول پکاري ټول یا بعض ټول یا بعض دا پچا کې ذکر شي دا په مصابه کې ذکر شي نو دې ته څه ویل کېږي بیا دلته تمثيل نه الله مثال ورکړل د دې د غزرونو او د دې هغه مسائر او هغه نور حواس سترګې و غیره چې المعوفه دي معوفه معنی مصیبت و تر رسیدلې ده مصیبت ورته تکلیف ورته رسیدلې ده ایف د دین یو هیئت را منتزع دی چې مانع دی د اصول د حق نه د دې مجموعي تشبیه ورکړې شوې را د هغه اشیاء سره چې په هغه باندې پردي لګېدلی سپې لګېدلی مهر لګېدلی یا تغشیه پردی نو دا تشبیه د مرکب د چا سره شوره مرکب سره دا تشبیه د مرکب د چا سره شوه بیا استعاره شوه د هغه الفاظو چې مشبہ به د لپاره مستعمليږي په چا کې مستعمل شو په دې مشبہ کې نو دې ته څه ویل کېږي بس دې ته څه ویل کېږي تاسو دې تاسو پوه شئ یعنی د دې اغزونه غوګونه سترګې د دې ټولو نه هيئت راغستل شوی دی او دې بل جانب کې چې اشیاء وقد عبر وقد عبر او تعبیر شری د احداث ته د هيئت نه پتا وای تاسو مفسر دا وای کنه دا هيئت چې پیدا شي کنه دا چې سترګونه پیدا نه لې د غوګونو نه لې د زنه نه لې نو د احداث ته د صحت نه په بل ځای کې تعبیر په طابع سره شعر په چا سره په طابع هغه دار او دغه رنګ د دغه معنا نه تعبیر کیږي په اقصا سره وجعلنا قلوبهم قاسیه وجعلنا قلوبهم قاسیه وهي وهي سره غرض د مفسره دا خبر را نقل کول چې د اهل سنت والجماعت په نسبانه دلته کې حقیقت عقلی دی مجاز لغوی دی ها یعنی اسناد الی ما هو ځکه دغه هيئت د دې اسناد سره ختم الله د دې اسناد چاته سره ځکه چې دا ټول ممکنات اول تا اخره مستند دی الله تا واقع دی په قدرت تا الله نو ځکه اسناد چاته شو الله تا شو ځکه نسبت چاته شو الله تا خدا معتزله وی خان نسبت الله ته شنو دا خدا قبایح نسبت چاته او شو کنه الله ته او د دې په نسبت دی د قبایح نسبت الله ته الله خالق د قبایح نه دی لکه څنګه چې الله تعالی کاسب د قبایح نه دی څنګه چې نو خالق هم نه دی نو مفسر جواب وکم من حيث انها مسببه مما اقترحوه الله چې دا کار کړل نو دا الله دا کارم مسبب دی دا غنه چې دی کسب کړل د دې د اعبد او اعمالو د دې د شرور او د فتنو او د دې د بد عقیدې په وجه باندې الله تعالی څه شي لګول دا مهر نو دا ختمه اصل کې الله تعالی دا ختم چې کړی دی نسبت الله ته وشو خود دا مسل کې مسبب دی دا مسل کې معلول دی او علت سوک دی د دې خلکو خپل بد عملیان د دې خلکو نو الله د تخلیق زکاو کې د خلکو په خپل بد عملیان کولی خو خلق د قبیح قبیح نه ښا وای کسب د قبیح قبیح ځکه په کسب د قبیح کې هغه سړی ځان په متصف کوي او په خلق د قبیح کې په بل متصف کیږي په اراده د غیر په اراده رچا باندې د غیر باندې په ارادي رچا باندې نو په تخلیق د قبیه کې څه شی نشته قباحت نشته تخلیق کده حسن او کده قبیح خو پای کې داغه مصوره پای کې دا پیدا کون کی داغه عظمتي داغه پکې خو قدرت آیا کیږي او څه شي کیږي ظاهري داغه خو قدرت او دغه پکې قدرت او عظمت پکې تاسو کیږي ظاهري ومن ها هنا دلته کې یو دغه ده علما یو واقعا لیکل نه او یو کس د چین یو بادشاه نو دا غیر چین بادشاه مستر تصویر ډیر خوخو یو کس ډیر خسته تصویر جوړ کړو د غنمو خسته وګه جوړ کړو او بیا د پاسه په چنچنه کېنولې و ډیر ټیم دا د څه کېنولې تصویر جوړ کړو اچې راوله ډېر زیات خوښ شو د هغه او بار په شاهي دربار یې ولګاوه وایي د یو کال پورې چیلنج دی چې په دې کې څوک غلطي راوباسئ دومره ښایسته منظر کشي وه یو بوډا راغی بس چشمې ورته داسې ولګولې ورته یې کاته کاته وی یاره که ما ته اجازه تي زه به وویاو وی دا ډکې د کوکل نه دی لګي په ډکي باندې چې د پاسه څه شي کینی چانچڼه نه لګي کوک کی ادا کوک نه دی یغ نیغ وغیره بره په چنچنا نه سره دا څنګه وغیره کې ده سره نو مقصد دا دی هغه ته ډیر انعام ورکړي تصویر کې بد دې خیال ساتي چې کم خارج کې کم شی چې من کل لجوه هغه شانتی شي بهر حال الله تعالی چې تخلیق کوي د قبیح او کده حسنی آی کې د الله یو تصویر دا غي د کوي او الله تخلیق کوي آی کې د خاص مت کې ظاهري کې الله کسب نه کوي تعویلات ذکر کوي د جانبه د معتزله ونه چونکه دا خبره ده چې د معتزله او پنځ باندې مارزوک چې کسب د قبیح ام قبیحی او خلق د قبیح هم قبیحی نو الله سبحانه و تعالی ته د هغه شی نسبتونه نه کیږي چې د کم شی په وجه باندې الله تعالی رست څه شی ور کوي عذاب الله رست څه شی ور کوي عذاب ور کوي نو چې الله مه ختم الله شو على قلوبهم وعلى سمهم نو بیا رستر دې خلق ته الله تعالی ولا هم عذاب علیم بما كانوا يكذبون دا بیا عذاب علیم عذاب عظیم الله ولي ورکي نو دې حواله سره دې بیا په خپل کور کې څه شي شي نه دې آیات ته پاره بلا به سر او به خپل تعویلونه کړنی من خو دا حقیقت عقلی دی کنه او دی وای دا مجازي لغوي دی او دا مجازي عقلي دی نو دی بیا دلته خو نسبت ته ختم الله ته شعر کنه نو چې ختم الله کې نسبت الله تعالی ته شعر نو دی بنا به سر او بخپو تعبیرونه ذکر کړل نو اول تعبیر معتزله په دې کې ګډ وډ شیر دي ذکر کړل وجوه من التاویل د تاویل نه الاول یعنی تاویل اول قوم چې کله اعتراض وکړه حقنا وتمکن ذلك في قلوبهم او دا خبره ټینګه کینا ستر دی په قلوبو کې حتا او ګرځیدل لکه طبیعت لهم نو تشبیه د دی ورکړه دا غوت سی خلقی سر چې المجبول علیه چې دی ور باندې شي شي اغا پیدا شي حاصل د کلام دار دا کافران نه دي د حق نه اعتراض وکړو نو چې دی کله د حق نه اعتراض وکړو او دا خبره د دې په دې زړونو کې د سې ټینګه کېناستله که نه لکه د دې خلکو رنګونه د دې خلکو اینا او پړپوس او زړه د سې کلکه کېناسته لکه لکه دا بالکل د دې سو ګرځېده طبیعت او ګرځېده نو تسبیح ورکړه د دې هیئت چې د دې په زړونو کې پیدا لري د دې تسبیح ورکړه د وصف خلقي سره هغه وصف چې الله پیدا کړي المجبول عليه المخلوق عليه چې څو قربانې پیدا شي اے د دې په دې ژوند کې داسې دا دغه کې نشته کنه دا هيئت د تمرد د تغیان د سرکشي او د انهماک په لذاتو کې دا داسې د اعراض کې نشته کنه ادمره مضبوط او ټینګ لکه دا وګرځي په شان د طبيعت لهم د دې لپاره او دا وګرځي په شان د چا د طبيعت نو چې طبیعت په شانته وګرځیدل نو د دې تسبیح ورکړه د وستی هغه وصف چې الله تعالی په چا کې پیدا کړي لکه رنگ چې ول الله ورکړي باډي چې الله ورکړي نو دا حقیقت شو که مجاز دا مجاز شو دا څه شو دا څه شو کنه دا مجاز شو او دسه وایا چې دا اصل کې کنایه شو دې ته وایي کنایه متفرعه علی المجاز څنګه متفرعه عن المجاز څه مطلب توجه راکړه دلته انتقال د ملزوم نه لازم ته وسو دلته انتقال له چا نه وسو انتقال د ملزوم نه چاته وسو انتقال د ملزوم نه ملزوم څه مطلب وصف خلقی دا ملزومی او هغه تمکن ور سره څه شی بیا کنه او ور سره لازمی نو معنی دا چې دا اعراض کلک ناست ختم الله دا اعراض کلک ناست خو نسبت چاته او شو الله ته نسبت چاته او شو انتقال لچا ها نو ذکر د ملزوم دی ها امرات ته نسی شي دی نو انتقال د ملزوم نه جاته وشو چې کوم وخت کې خلقي او څوک چې په پیدای نو هغه شی په هغه کې څه شي کنه هغه پکې مضبوطی کنه نو انتقال د ملزوم نه جاته وشو خو ما تاسو ته وی دا کنایه خوشوا دا څه شي شو خو کنایه متفرعان المجاز څه مطلب کې نه کې خو معنا موزون لوم خلک هغه سپېشي کنه فلان طويل النجات کې ولې وګت تی کی والا کنه دام خلک هغه سپېشي کنه فلان کثیر الرماد معنا دار چې سخی دی کنه ولې ته خو سم هغه سپېشي کنه یار معنا موزون لوم هغه سپېشي کنه چې ډېری ډېری دي په مجاز کې دا یو خلک اخلي ها او په پکنایا کې کنایه انتقال د ملزوم نه چاته سوال دار چې په کنایه کې خو معنا مزون لهم خلق وای دلته نه شاغت په ولې کې دلته واخلې د بیا نسبت د قبح چاته کیږي الله ته چې الله دا کار کړی دی نو دې د وجه نه دي ته وایي کې نایا متفرعه عن له د قوم چې کله اعراض وکړه د حق نه دا کافرانو اعراض د چا نه وکړ وتمکن ذلك في قلوبهم او دا اعراض د دې په دې زړه کې حتی صار تتبیت لهم د دې لپاره څو ګرځید نو تشبیه ورته الله تعالی د دې د چا د وصف هغه المجبول علیه چې دا خلق ور باندې سي د وصف خلق سره چې دا خلق ور باندې سي شي پیدای نو بهر حال مقصد دا دی چې دا دلته کې نسبت د قبح الله تعالی ته نه دی چې دلته کې مجاز دی دلته څه شی دی یو مجاز لغوي دی دلته کې مجاز دی څه مطلب دا نسبت اله ما هو له نه دی الله تعالی ختم نه دی لګول یاره دا ذکر الله ختم نه دی لګول خو څنګه چې وصف خلقي کې نسبت چاته کیږي الله ته کیږي د دې د پزړه کې د طغیانم ډیر مضبوط ناس ته د دې شو لا کا وصفي خلقی الثاني ان المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلق الله تعالى خاليه عن الفسق یا مراد په دې سره تمثيل د حال د قلوب د دې ده په قلوب د چا سره د بهایم سره چې الله تعالی پیدا کړل دي خالی د چانه د ادراک نه اے مولانا ختم الله والله ختم لګول د دې پزرونو د دې پزرونو باندې الله تعالی څه شی نه دی لګولې مهر نه دی لګولې لیکن دلته کې مسله دارا دا استعاره تمثیلیه ده د دې خلکو تسبیح ورکړل شوی ده د دې د حال د قلوب محققه سره یا د قلوب مقدره سره د قلوب چا سره قلوب محققه د چا دي د چار بیانو د چا دي او قلوبي ها مقدره او اسی فرض به چارستو راځي نو یا تمثیلی تحقیقی دی او یا تمثیلی تفسیری دی یا را تمثیل کم تمثیل نه اجر کم شی مستعار منه هو ده کنه غ حقیقتا موجود دی چې قلوب د بهایم دي الله اولائک کل انعام بل هم اضل کنه د خلکو تسبیح چا سره د کنه نام سره نو یا مراد دار چې الله تمثيل کړل د حال د زړونو د دي په قلوب رچا د بهایم التي هغه چې الله تعالی پیدا کړل دی هغه په هغه او خالد رچانه د ادراک نه خالد رچانه نو تشبیه د دې خلکو د زړونو رچا سره ورکړی شوی دا دا قلوب محققه او سره نو دلته کې